آیا د هغه سړي د گمراهۍ د ختمېدو څه امکان شته چاته چې خپل بد عمل خاصته کړې شوی وي او هغه په خه ګمان کوي حقیقت دا دی چې الله سو غواړي هغه په گمراهۍ کې اچوي او چې سو غواړي هغه ته نیغه لار خایي پس اے نبی صلی الله علیه وسلم ستا زړه دی خامخا د دې خلکو په غم کې نه رجیږي بشکا سچ دوی کوي الله دا غې نه خبر دی